دلایل دلایل شروع شو هو الذی الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو بازي بتاسو کافر دی او بازي در کې مؤمن او الله پاغه چې تاسو کوي خب بصیرون لیدون کړي پیدا کړی دی اسمان نو زما کې په حقا وسورکم شکل دلر کړي نو فاسن سورکم خيسته شکل در کړي دی الله ته ګرځي دلی پوګي الله پاغه چې بر اسمانو لاندې زمو کې پوګي پاغه چې پټوي او ښکارا کوي الله پوي د پخواندانو د سینو علم یاتکم نبو الذین کفروا تخویف آیا نه راغله تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړو په خوا فزاقو ایسا کله و بالا امرهم ا سزا د خپل کار او دی د پار عذاب د درناک ذالک دا بنو دی وجه کان تاتیم رسولم شراغلی دی ته دی انبیا په دلایل واضح او فقالو دی ویلو تنبؤن بیا برته خبر درګړي کیږي ما عملتم پاغه سچ تاسو کول دا په الله باندې آسان دي ایمان وروړي په الله پر رسول د الله صداقت د قران او غ نور باندې الذي غ نور انزلنا چې مور علی ګلې قران الله خبردار پاغه سچ تاسو کوي خبيرون خبردار دی یوم یجمع یوم یجمعکم لیوم الجم تخفیف اخروی او د اخرت ذکر او اخرت کې به داخل کی جنتونو د چروان به اعلان دا ونه دا غینه نهرونه همیشه به په دې کې همیشه دا کامیابی د ډیر لوی او کسان چې کفر کړي او دروغجن غړلې زموږ آیاتونه دا کسان اور والا دي په دې کې همیشه ډیر زیب بد زید ورتلو ده ما اصاب من مصیبه مسله د جهاد هغه چې تاسو ورسیږي سم مصیبت نو فویز نه الله د الله په حکم در رسی سمانا د مرګ د یری چې د جهاد م پرې د هر څه په تقدیر دي او څوک چې ایمان وروړي په الله یهد قلبا الله به کلک کی زړه او الله پر یو شی باندې پوهه تابعداري د الله تعالی د رسول کې کوړې ده بشک زمون پر رسول باندې رسول لخکارا مسله د توحید الله چې دې نشته د حاجت روا مشکل کشا سیوا دا غنه پاغه د توکل کی مؤمنان ایمان والو ان من ازواجکم تزيد من الدنيا د دنیا مینم د جهاد او دین نه پاتې نه کی بشک بازي د خزو تاسو نه او اولادکم او بازي د اولاد تاسو نه عدو لکم دشمنان دي تاسو وګوره منه پکې وروړو من کمنه را منه وروړې نه وې کار ډېر خراب ټول خزا خزه او بچي به دشمنان الله وي بازي د خزو تاسو او بازي د اولاد نه دا دشمنان کما بازي ولي وي هغه خزه او بچي چې هغه ستاسو د دین رکاوټ جوړیږي بس دا ستاسو دشمن دی فازروم نو د دې خزه بچو نه وی او یریږي سونه او یریږي بس پدیوس سو پوي وخت نشته چې زه په وضاحت وکم و ان تعفو کتا شرطا تاسو لری کړه د دې خزه او د بچو غمینه د زړنا و تصفو مخم دی واړو سمانا مینا کوم لری کول یادای هغه چې ستاسو د دین په لار کې رکاوټ جوړیږي دا نه چې یو طرف ته دین دی بل طرف ته خزه بچی دی او تا غواله او دین پرې وي دغه مینه لري په خزب د خزې مینه په ځان داسې ما غالبه وا او مخ ته واړه وا چې کله تا د دین نه پاتې کین نو بس دی پرې ده وتغفروا بخنو غواړي بشک الله بخون کې مهربان دي انما اموالکم بشک مینا د مالونو ساسو د اولاد ساسو د هم فتنه تونی وازمایش ته لم ګوري چې والله دا غالب وي کو د الله د دین مینا غالب وي والله والله ان والله سره اجر دې ډېر لې فتق الله ترغیب انفاق ته مال لګوي د الله په دین دا الله نو یریږي مستطاعتم سمرم چې طاقتي او وره دا الله حکم او تابعداري کې او خرج کې خیرن مال لانفسکم د فائدې د خپل ځانونو لپاره ومن یوقشوا نفسه سوک چې بچ شو د شومتیو د بخل د نفس نه شومتیا او بخل نه کو فولای کوم نو فلیون دا کامیاب دي ان تقرض الله او دا مان لګول دا شری لکه الله لقرض ورکول که قرض امر ک الله د قرض خ د چند به کی الله تاسو لره او بخنه ورته کی الله قدردان او صبرناک ته پوی په غیب او ښکارو زور ور او با حکمت ته بسم